قرآن مختار موردن کو تشریح القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طور رحمۃ اللہ علیہ جو دور تفسیر قرآن کی پو انیس سو تریاسی کی سیرا تو ملائی دو پکیا تھا تئی اشاعتی تیز سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان نه بعد یو بل مقام شته ځای کې به حساب کیږي او هغه حساب کې مجرم ته اقرار کړی شي او نیک عمل ته مصلح ته بدانه جدا ورکول شي په دنیا کې ظالم نوکران ولګي په مزدورای نو چې ما خام مزدوري ورنه کې نو خلک ډېر لوی ظالم دي وګوره مزدوري دې نه سره نو خدای امر کړی انبیاء مسلمان را لګیرو کتابونه را لګیرو نیکانو باندې ځان سره کړی نو دنیا کې فائدہ اجر ورنه کړی نو که چېرې قیامت قائم نشي نو معاذ الله خدای به ظالم ثابت شي ټول دې ځانو کو او خدای ولا اجر ورنه کو نو قیامت ځکه شته چې خدای ظالم نه دی خدای منصف او عادل دی که قیامت قائم نشي نو خدای ته بنسبت ظلم ثابت شي باقي قیامت قائم نشي نو ظالم له سزا ورنه پېښي نو قیامت ځکه شته دا سلور دي مقاصد او دا سبب د بل چا نه دي دا خپل اصول دي که په دې یو سره عقیده ونه ساتي په اهل ما درې منی یو ورمنی نو هغه کافر دی او دوزخی دی توحید بومنی رسالت بومنی او د هغه کتاب چې کم زمانہ کې منظر او بومنی آخرت بومنی که درې ورمنی او آخرت نه منی نو کافر دی کدرې وړه مني توحید رسالت اخرت کتاب نه مني نو کافر کدرې وړه مني اخرت کتاب رسالت مني توحید مني نو کافر دی کدرې وړه مني ایو او کنه مني نو کافر دی دې ته موږ وایو مقاصد او دا د صورتونو عنوان لګول شي الله دې له سورتونو نازل کړی دي بعض سورتونو لوی دي دا سره واره کې ذکر کوي اباز سورتونو کې یو یو ذکر کوي یو یو مقصد ثابت دی بعض سورتونو دي اې کې تش توحید دي بعض سورتونو دي اې کې تش بیان رسالت دي بعض سورتونو دي اې کې صرف صداقت کتاب دي بعض صورتونه دي اي کې صرف کسالت دي لکه قل هو الله احد کې صرف توحید دي او الضحى والليل اذا سجى د پیغمبر بیان دي او ان انزلنا في ليله القدر د قران بیان دي القارعه من قارعه صرف د قیامت بیان دي بعض صورتونه دي چې هغه کې یو یو مقصد ذکر دی اباظ صورتونه دي لکه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف پای کې دا سرور ورز کړی په ترتیب سره نو دا اصل مقصدونه دي یو آیاتونه د دې مقصدونو لپاره دي دې کوي موږ ثوابت مهمه مقاصد ثواب اصول سلور نور دي چې هغه ته موږ وایو لواحق لواحق سمانا د لاحقانه ده یعنی دې پورې نستی دې د قید د پاره دي به ذات مقصود نه دي بلکې دې لپاره دي یو دا غنه جهاد جهاد دیار لس قسمه ده قرآن کې د جهاد لوی فرض لوی قسم کې ده قتال د جهاد او قتال فرق دی قتال وای تور راخلاصول دشمن لا کافر لا جنگ کول د کافر سره دې ته وای قتال او جهاد ډېر قسم دی قران لا دې قسمه ذکر کړی دی یو جهاد روندستان سره دی چې ستانه غواړي خوشحالي یا سړی ګرمي ده روزه رااله دا څه په مصیبت باندې ناشته اده شپې په موږ په ملاس کې زګه ته یو ملک دا ورځې تیر کا اول jihad د نفس سره چې نفس سوای چې نه زبر خدای کتاب درکوم آرام ډیر ژوند دی او مخ کې دار کې دار د آرام دی زه دار کې به تکلیف کوم قران کې د jihad پرمبه قسم نفس سره دی دارنګه پای راغلی دی یو لسمه چې له پوښه بابا په درګه زړه غواړي چې راکې پوښه وریږي لیکن تو نه زه حرام نه کوم دا جهاد د نفس سره دی نفس سره سوستي یا سړي څه کار دی هر څوک بلان نه کار کوي یو جنگ مو جوړو خبرې مو کو خلک به بد درته دیږي نفس سره په حرام عمل کوي نفس سره په حرام اماره کوي نفس سره سستي نفس سره د حق بیان نه ورځي نو اول جهاد د نفس سره دی دین جهاد د خپلوانو سره د مور خپل سره دی مور خپل ورته وي تعلم دې لپاره کوي چې موږ جنونه جوړه تعلم دې لپاره چې خلک خپل وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا جَاهَدَاكَ کاغی جدی کوشش کئی تا باندې چې زمون درګه له ولې پرې دی د وخت نه موږ دا منلې دي فلا تطعهما نو دیم یاد زمور خپل سره دی چې کله دې ته چې نو دریم یاد مشران سره دی مشران ورته یو سره ته مليان ته وګوره څنګه په قرار ناشتي ا درسونه کوي اتا غومه جوړ کړی شر جوړ کړی سپینګری برای چې مليان چې الکه مونږ څه ده کړو پانی خو نه دی ویلي چې ته د مشر راځي دا مسله بیانې دا چا دې کړې غلط معنی ده تخیری ازمین سپینګری ته وګوره خبره مو کو او ازال ګناه زما په اړه ده اوس هم وایي یو داس کې یو باندې بدل روزر کوم مشران برای کې تا ته وایي غلې شه قران دې راځي وما هم حامل من خطاء من شيء انکم لکاذبون قران ان راوړې دان راوړې کاذبون جمع راوړې دا ډېر لوی بېمانه راغلې اخرای تا ته ویلي دي انکم یقینا تو لکاذبون الله او دهر دې ایمان درو جان وای کاذبون را لوي کاذبون دا وجن را لوي دا جهاد د دې مليانو سره ساده نه سره دی دا کو لندن جهاد تیر شم دین بعد جهاد د قوم سره دی قوم راځم شي اقوام بول چې زمون لایکات در سره دا خبر دی چې زمون لایکات ته مليان مراشي او پته وو کی الله دې زبر جوړ شي مجلس مشهور شي دا غو نه پس ایران د ملک پته وو کی دا غو نه پس بادشاہان لای پیش کی دا پاکستاني افغانستان کې دی دا پاکستاني دی دا امریکا نه دی دا روسي دی او کومرا با ستا بندوبست مرګو کی ان جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمینها ليمكروا فيها هر کلی کې دا متبر مجرمان دي او تدبیر به کوي د حق پرست قتل چې موږ دې په دا مختلف یاد صورت انعام کې کو چرې بیا قتال فی سبیل الله دی لکه وایي چې کوک سر ځای نو بیا دانه چې سم ولایا او ملک کې کافر راغله او بیا تم پاسه یعنی جهاد اغلو مقصد وای مجانو له جهاد نشته دی په څیر ټول نه اسکی دغه علم ختمي بیا ځان له باندې وکړه نو قتال بیا لسم نمبر دی او زه ان شاء الله قران کې خیم د اصول لواحقنا د ممداونا ممدا یې تایید کړي د سر د توحید جهاد دی چې جهاد یو قوم کې وي نو هغه قوم د غیرت شي مثال د جهاد سمنه غیرت لکه سره دی او غیرتی نه دی نو دا هغه موږ ملک ته ولې غیره خو دې غیرت وکړم ټول به غیرت دي دې غیرت وکړم غیرت یې نشته یو ورځ موږ راځو ملک ته راغی خپو شوندو موږ ملک ته ولې یو بل غیرت وکړم کور ته لړم چې نو کتل د کوټې نه بار د پردي سړي پړې یو غوسه را رااله یو پر سره روان شو غیرتی دې ته وایي دې ته چې جهاد کې کینی غیرت کې کینی چې غیرت نه ځاګه کول ته وایي چې غیرت نه ځاګه ملک د کافر ولای چې جهاد نه کوي هغه به غیرت دی ملک کافر قبضه کړي او ته خوشاله ته لوړه پالام کړی که مسلمانانو کې دا غیرت پیدا شم نو سره کافر دای په ملک نشي راتلی او به غیرت دی یو ورځ یو علمانه تاسو ته دا حدیث صحیح دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه زر په فوج اسلامي ورسي نو به تر شکست نه فرمایا وې په بنگال کې په سلوګونو کې راځو د پاکستان ولې چې تاسو خو مې غیرتانه ویلي کنه دونه سره غیرتیان دي مسلمانان چې هغه یا علی مدد کوي شي او شرک کوي نو دا وسلوري چې ورغلي د سلوري کول شي نو فکر وکړي دور غیر مسلمانان موحدین پکار دي نو پیغمبر ویلي چې به تاسو نه کوي چې ټول مشرکان بیا کې نو کله فرق دي لومبای مسله د ایمان او توحید ده چې مجاهد ته قران ورځي ایمان کوي یو سره چې جهاد نه پاتې شو په بیرغه ته شو هغه نن په خپل ملک او په خپل مال ورته نو دوی ټول ممدونه اول الجهاد د جهاد نه بعد التنظیم قران کې ګڼ سورتونه دي د تنظیم نظم وایي په یو لته ملګری پرتی دی ګړې وړې تار راواغې ځکه چوپې ملغلره په مره په دې ته وایي تنظیم یعنی پیل د ملغلره په یو لړای کې دا دې چې د مسلمانانو تنظیم نبی علیہ السلام چې په دوتن لګل یو تن ته به تانی دا چې نشته چې پیغمبر بغیر د تنظیمه یو جماعت ته وایي کشپاوه تیرولا دوتنه بری نداغی تنظیم دو د طالبانو تنظیم څخه د فوق یوسی کنه کوټه گئی کې پته نشته مدرسو کې د تنظیم د قران د اصول نه تنظیم چې هغه به منظم وي او دا هغه به یو امیر وي دا هغه به ارث فیصله په خپل شورا باندې التنظیم او قران کې ډېر مستقل صورتونه دي ان شاء الله درته چې دا ټول تنظیم نه نه کوي په دې په مخلوق کې کمزور شي نه ګيري او کمزور شي په لکونو کې مچای ده په زموږ کې ګرځي په ټول کې کمزور شي نه ګيري لیکن لاغه تنظیم شته مجال څه د موږ په څیر وخت کې نه د اوخ تنظیم نشته د خر نشته د اسی نشته نو یو لتا ورته نو ټول شي شي شي ټول ورته تختی دا یې تنظیم نشته دا کمزوري شي تنظیم شته نو دا غي ته سره نه کې بندولې او دا غي نه ټول ولا څنګه یره ویږي تیل می پیواسو ارسن نو ته خو چې کله مردار وشي نو کې ګیران را منډه کی و پړه پړه پړه پړه الکی کې ګیران تنظیم دا یې کار دی زمو مرګري دي بعض بېمان دي نو هغه ایمان په تنظیم نشته وای زه په دله کې نیم زه په جماعت کې نیم وجه دا ده چې هغه تنظیم نشته تکرار یې تنظیم ته مې شکر دی وای یعنی تاول هغه یې څه ګرځي نو یو کو کې ځان نه نو کې مې تاسو جماعت نو نشته جماعت شاپی د سنت بل دې مې پلان نو من بدل کې کنه زمانه جماعت نو بدل خو دلګان په کابل کې کومه ته معلومي چې تاسو التزامي خطونه ورکړي چې دا مسله نه بیانو اته توبه وکړي نو هغه دله ته د څه مسلمان دي من جماعت نو بدل کابل کې چې چا نور تو کړو جیل چیرته وال ته کولې خړلې کله خیرات کوي وایذا تكون قريحه رعالها وایذا يحاصل هي سيدا جند کله چې مصیبت او تکلیف شي خو زمون دی وهم او کله چې خیرات یې جند وی راوړي جند به چاندې لګا دي روغ موت دی اخرات به جند به روغ لګي نه یو ته اتنځي چې جمعه که تنظیم نو جماعت تعریف کوله د اصول نمدان هغه اصول چې الله بیان کړی دي نیو راغی نه جهاد اذن راغی نه التنظیم اذن الانفاق چې په دې مسله مال لګو تشکیل نه چې په دې مسله مال لګول شي کالج تا چې د مولا وی دي د جولا دوبي نو کم از کم درې سو روپے مہر ولورته لیکن که قران راځي چې موږ د پوره کو ستا اسباب علي پیس نه لري زه پښتو راغلی نه ان هغه نور څه چې سامان ورسره دي یا کده دا دین د ډیران خزل ګرځو دی نه به دل زړه ځان سره چانه کوم نه به بسترورم زړه خوراک طاقت نه لري جماعت کې کوي نه غم نه کوي نو الانفاق چې په دې مسلې ما مال لګي چې جماعت کې دا مالي د انفاق نه نو جماعت بیکار دی هغه څه راکړه واولاد دی نه راکړه چې جماعت په دې باندې مال لګي الجهاد التنظیم الانفاق قران کې ګڼ صورتونه په انفاق ذکر کوي چې مال لګي دې خدای له تیار دي زرګونو روپۍ ورکول شي په خدای دې جامې له تیار دي چې ټول نه رسېږي دا او سرون الادا چې د جماعت آداب ته وکی قران کې ګل صورتونه په دین ذکر کړي چې د مرګري عزت ساتي او هغه سره همدردی کوي قران کې راځي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ کله چې مؤمنان تاسو غرايشي نو تور کوای سلام علیکم نو حدیث کې غراضی سلام پاو تو کوي چې هغه بار نه راشي او قران وایي چې نه د بار نه راشي نو تور کوای سلام علیکم نو دې سمانه شو سلام دلته په معنا د هر کلی دی دارنګ سلام په معنا د تفسیر بار نه جراوی السلام علیکم ما تعالی ته فراوړی دا دا چې د قران په اړه چې خدای تعالی مصیبتونه دي ته وایي سلام تحیه یو سلام په معنا د ترحیب دی هر کله کله چې مؤمنان راشي نو تور کوا خوشاله اوسېږي ځای ډېر دی ترحیب د رهبن لري پنواله ځای ډېر کم یې کې ډېر ځای دی پروامو کو مستره کېره دې څلور تنوي لواحق ممدار هغه څلور اصول چې هغه لواحق دي یو بل سره لګیدل دي قران کې کله کله صورت چلول شي لاحدهما یو دې اتونه دا ته مقاصد دي کله کله قران صورت چلوي لاحدهما د پاره یو د اثبات دی یو او کله کله قران کې ترتیبار کې شي په ترتیب سره مقاصد بیان کی او دا مقاصد په مختلف عنوانات سره قران ذکر کوي لکه قل هو الله احد ګورا نو دا صورت کې ولې شوی د اثبات توحید قل هو الله احد الله الصمد اوس دې کې د کتاب ذکر نه دی د پیغمبر ذکر نشته دی په دې کې د قیامت ذکر نشته تش توحید دی الله حاجت کرتور والا دی الله نه چا خلیفہ دی نه نه څه خلیفہ دی انا دغه نسل شته کو فائد نسل تا زیتون کل حمار سمانه زید په صفت کې د خر سره برابر دی یعنی په کمال توپ کې دانه چې په ټولو صفاتونو کې دا یو مخلوق کې د خدای د صفاتونو څخه نشته چې ته خدای سره بل څه برابر کې نو صورت اخلاص کې د دې بیان دی اثبات توحید او قیامت کې انتظار جهنم ته کفار واجب شي نو د کفارو عذر بدای سورۃ شعراء لسمه سپارا آیت سلام اته نه یو ګورئ د کافرو بیان بدای چې موږ جهنم ته ورغلو سورۃ شعراء لسمه سپارا آیت 93 او دا قرار چې ذکر کوي چې مضارع الا په معنا د ماضی منفي ذکر کوي هغه له کې کلام جوړ ني واحد دا نه دي معنا ماضی کوي لم يكن معنا دا په قانون وسګني لم يكن الله ليغفر لهم دا دا معنی ته خاص وانه بغل کې نو دې دغه کې بکی نه چرې نه بکی معنی استمرار پیدا کوي او په هغه صورت کې صرف بیان رسالت کوي لکه سورۃ الضحى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى شاید دې دعا الله ته نه پیو کړې او الله تعالی خفه نه دی ودا ټول صورت کې دی په دې ټول صورت کې توحید نشته رسته حالت وستا بهتر شي رومنیا ولا سو فیتی کرب کا فترضا قال بخوای عزت مقام درسی ابتدا کې چې اچینی الله تعالی راځي درته نو غوسه په اچین مکا او صاحب مرټو اپن نعمت تعالی بیان کوا صاحب پر پیغمبر او صورت کې صرف اس بات رسالت کې دا یې کله کله صورت پتر ولسی وتكون الجبال كالعين منفوش دعلم بطر فرانشي ورونه بندت شي او خلق بتسنت شي نو دې صورت کې صرف اثبات پر قیامت ته نو قران قاعده دا ده چې دې مقاصد باندې مستقل مستقل صورت کله ذکر کړي او کله کله قران دا ذکر کوي چې دا څلور واړه شروع شي اول یو بیان کی ورپسې بل بیان کی ورپسې بل بیان کی دا څلور واړه بیانې او دا څلور واړه په ترتیب سره ذکر کړي لکه د بیمارانو صورت مجھے اندر جمع کی کہنا ہوئی علی جبان ہوئی جو سورہ تغابن ختم ہو گئی سورہ تغابن کو اول توحید دیکھ و دې کې سلو وړه راغون کړی دي یا ایو الذین آمنو آمنو بالله وحی ورسوله اتصدیق کوي د پیغمبر د الله رسالت والکتاب الذی نزل علی رسوله صداقت کتاب او اخر کې ول یوم الاخر په سلو وړه ذکر کړو توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخره کله کله دا سلو واره ذکر کوي او په دې سلو وارو باندې مفصل کلام کوي دې ته وایي موږ مقاصد دا مقاصد قران ذکر کوي کله مستقل صورت ولا راړي نیو یو ذکر کوي او کله کله دا مقاصد سلو واره ذکر کوي نو بیا تفصیل په یو شروع کی صورت په اول کې سلو واره ذکر کوي اثبات د قیامت څلور واره ذکر کړ نو اوس دا چې بیان یو کړ نو تفصیل شو کوي دوستو په یو باندې ان شاء الله په خپل ځای کې به تفصیل کوم خو دلته کې دا هم چې دا څلور واره مقاصد لومړی ذکر کړ نو بیا روز د صورت پرې تفصیل شروع دي دا یې طریقه ده نو قران په توحید شروع کی په رسالت شروع کی په صداقت قرآن او دا په مختلف طریقو سره کله کله توحید شروع کی په لفظ الحمد لکه سورته فاتحه انعام دای سورته کاف سورته سبا فاتحه پاغه اول کې الحمدلله او کله کله مسله توحید شروع کی فسبح تسبیح وای تنزیه تا تنزیه معنی پاک ګڼل یو دې سلب یو دې تنزه منافقو ته سلب وای من سلب نه وای نور ته تنزه وای تنزه معنی منزه پاک غنن الله او سلب سمانا نه په کول خدا کله د منافقو چې هر څه وجود د موضوع په ذهن کې بچي الله به سلب راوړي سلب ستوي نفی دی شي ته وایي یو شی په ذهن کې راولې نو روسو به په ادا تسل راولې فاول به ذهن کې راولې ځکه سر نه صحیح کیږي سر باندې لړکول نو لړکول خو الګ کیږي جواب ذهن کې راولې نو هغه وتا جمله د تنزیه نور جمله د سل وایي نو د منافقو په دې معنا دا چې لا اله الا الله سمانا اول په ځل کې براوري چې علي حزان دي نو بیا به الا الله مطلب دا دی هر تر کې کلمه وای نو بیا وای مشرک کې دا علم دې منطق صرف وجود د موضوع په ځای کې براوري نور څه کلمه سر به براوري ځکه سر په نسې کې چې څو وجود نه اول په ځل کې براوري چې زنده پرایل لرم وعشنا علی سنت المصطفی امون په سنت باندې خپل جن تیر حقیقت خود علوم دار کوئی کیا خبر ہے تو کوئی ذکر ټول مل د دې مليانو نه تاسو نو موږ ودانې جوړ چې دا مليان ملي جاهلان دي موږ راو مليان دي په څه مليان دي حقیقت هم دار او علم کتابونه ټول ګډوډ کړی په اصطلاحاتو نور څه زموږ بچي نه وایي نو کتابونه نه پوهېږي یو سړی پنجابي نه زده کوي نو هغه پوهېږي نه په پنجاب کې په څه نو علم یې همداسې ګډوډ کړی دی مونږ وایي تنزیه تنزیه څه معنا خدای ته مشرکانو ته نسبت کړو زه خپل رب دغه نه پاک کړم سبحانه پاک رب زما زه څنګه پاک دی قرآن کې خپل وایي سبحان الله عما یصفون پاک دی دا صفتونه چې مشرکان کوم صفات الله وایي سبحان الله اما یشركون پاک دی الله او دا صيغه په مصدر مضارع ماضي په امر به ور سره راغلی پاک دې پاک یو غنا پاک وو پاک به په امر سره بیان کړی راځي سب اسم ربک العظیم الذی خلق پاک غنا الله هغه ته نسبت دي صفات هم چې تاسو په صفات کې بل څه کوم شریک دي لس من غنی نوشی اتر کال ورسی وای خدای په کې برکت واچو سمانه خدای ته زما حاجت پوره کړ تر وخت ورسېدا او غسل منه به برکت او خیر پکې نه نو برکت ستوي از زیادت معنما زیاتون سره دنا فائدې او سره د نقصان مشکول دا سوګ مبارک الله دې برکت چون کې الله دې او مبارک مخلوقات ته زمانه کې برکت چولې په ځمکه کې برکت چولې دوتم مبارکون مکه د کور ځای دی دا یې زمانه کې چولې دی په قران کې په کوم زمانه راځي چې خیر چولې دی مبارک بر خیر چون کې الله دی او برکت یې چولې په مخلوقات کې او حدیث ته راځي چې راځي ما هي به اول برکتکم یا اعلی ابي بکر دا خدای سره به خیر تاسو کې نو چولې نور خیر اندر کې چولې نو برکت کله په معنا د مفعول راځي مصدر مؤمن فاعل مؤمن مفعول مبارک الله دې مبارک مخلوقات ته دارنګه به کم مبارکن پاکو کې خیر چولې تبارک الذی بیده الملک تبارک الله رب العالمین د دې تبارک معنا څه خیر چوي کې خیر الله چي نو به برکت پلان څه معنا چې یو غدا لفظ چاره نه منقول نه دی او حدیث کې راځي چې په دعا کې به هغه الفاظ وایي چې کوم د چاره نه منقول دي بخاری کې دغه حدیث راځي نبی علیہ السلام ته یو صحابي درخواست وکړ چې ما ته دعا وکړه نو حضرت ته قل آمنت بالله ایمان نه راوړل دی په الله د دعا دا آی کې دار فاضي او د نبی کلذي ارسلتا ایمان نه راوړل دی د نبی کلذي ارسلتا په نبی ستا کې تار راغلی دی چې دعا نبی علی اسلام ختم کړو صاحب ته آیت وای ما څنګه ما ورور دعا صحیح وي چې بنبي کلوي ارسل تراغه دې راي کې بن رسول کلوي ارسل حضرت الله ما داس نه دي حالانکه د نبی رسول خو یو معنا ده او پیغمبر ته ورته وی چې ما کوم لفظ نه دا وایي ایږي د دې حدیث لاندې لیکي چې الفاظ د دعا کې تبدیل ناجایز دی مطلب دا دی چې سره خدان پرې پوښي کله کله لفظ علاج کې وما امروا الا لیا حاجت روا یو دے پاک تے آقا شریکی نشتے خیر اچون کے اللہ دے بل جاتا خیر اچون کے موایا اصلا کے بل جاتا ہوئے او کلا کلا دا ذکر کئی اس بات پر رسالت لکہ صورت دوحا میں ہوئے دا یہ صداقت تو قرآن لکہ صورت قدر میں ہوئے دا یہ اس بات پر قیامت چې اثبات قیامت کې په طرقای سره یو صورت ذکر کی نو په هغه کې اثبات قیامت کی چې اثبات قیامت کوي ټول صورت پاغه روان کی لکه صورت قاف نه پس کوم صورت چره په اسمه پاغه وي والذاريات والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا فالمقاسمات امرا انما توعدون لصادق دا انقلابات چې باد را پاسي یو ځان یې څه بل ځای ته وړي کشته یو ځان لږی چې بل ځای ته شي دا انقلابات ته دی گواهی چې پتا زو انقلاب راځي د دې عالم نه بل عالم ته وځي از صورت مقصد ده انما توعدون لصادق وان الدين لواقع تاسو راځي کوم لوس شعر غریشتیا دی وان الدين لواقع او سزا جواب پروزی ټول صورت په دې باندې ذکر کړي صورت تور کې بیا دا مسله نور واضح کی و تور او کتاب مستور د کوی تور وه او کتاب کې لیکل شو موسی عليه السلام ته دانګي بیت معمول سخت مفکور ان عذاب ربک لواقع تشو عذاب ربک یوزی ما له من دافع بیا هغه د پرګون کې نشي دا صورت نه ټول په اثبات قیامت بوتي دي اصل عنوان قیامت ذکر کړي میز کې توحید رسالت صداقت او قران تابع وګرځي کله اصل مسله توحید ذکر کړي دا دی ورته تفصیل کله یو دې سرونه اصل وګرځي نور دې وایو بای صورتونه کې دې توای موږ مقاصد او هغه کوم چې لواحق ما ویلي نو هغه لواحقو کې کله کله قران د لواحقو لپاره صورت بوزي جهاد لپاره لکه انفال توبه شو په ټول صورت کې جهاد مسله ده دا یې صورت محمد ټول صورت کې مسله د جهاد ده هغه یې پیش کړه دا وی زما مال دی موږ دې بند کیو چټي شیوا دلی ته تلو دا پر روزه یا مسجد کې خلک غنو هغه زمانه کې لوټونه نو یو سړی سره شلدیپ شپای لاس کې نیولې او داس مېلې شنگار کو اپی جی سے بلارو ضرور دا روپۍ دی ویاو وته دا په پولیس کې وتاړه چې د په دې منګو کې چرتم د مالو یې ډېر خوږ دی اته لاس په پیومه غلی شه اپی جی سے روپے وړي جمعه قرار دی اور پسې دي چې ما سلطان شه خلک وته ده اپی جی کوتا کراوا زنجیر دنه نه واچو الکه سو کیوزا سور بندو ګټونو کې لرګې غزو چې اپی جی دې کو تلا کې دې کو څه شي چې دې کو تا اپی جی راځي دې کو څه شي اپی جی کو چې سو شه ده نه زنجیر واچو پیراو کړی تر سارا کی جی برګې ته مور لا کی ویډیو خلک راغې سار او خور نن څه پکړه ولا خلک سار راغې ویمندار بار زما څه پیسې دې موږ کان نیولې دي تاسو کوئی خرچه دي څه دا څه وایي پیسې کم دي واتی جی کلی مال باندې ناشته دا وی زما مال استعمال چرتاو جعلکم مستخلفین فیه تاسو الله ګرځولې ناس پر ایمان نو خدای وایي انشکو سوجے چور کی اللہ لا ورکول خو په حق د بنده کې قرض په حق د الله کې عطا ځکه قرض راوي ته وایي چې د مقروض حاجت پوره کولی شي نو خدای خو محتاج نه دی لفظ قرض راوي په اعتبار د ورکون کې چې د اعمال دې لاس وګڼل لکه قرض خدای بدل بیا درکړي ځکه نه را مال ستاره او خدای ته نه پاتېږي خدای کنه ته خدای په دین ولګو مجاهد لرو کې چې تر واخلي ټوپک واخلي کالتوس واخلي طالب ته سبق وای خدای به جنت درکړي فیضاعف له اضعافا کثیرا د یو خدای به خدای لږ ګونه درکړي یو وجہ مال الله او جما دی ویل دیم وجہ الله او ما ته مال پیدا پاتې کیږي نو چې ما ته پاتې کیږي او نور کوم وسو لګو دیم وجہ ځکه نه قرض ورکا په خپل دین کې څلورمه وجه آیت شلم خنې لګې زما حقیقت څه دی اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لعون و زینت و تفاخر و تکاثر پنځال حاضر اوري دي ټول منصور مال چې نه لګې نو زما مطلب څه دی زینتون نمائش دې نه کړه لعبون لوګي دي لعون غفلت ته د مال حقیقت سره اصل وږي کې اصل ځان له اخله کړې وزینتون نمائش دې وتفاخرون لویدا ما سره زر دي ما سره دوزر دي وتکاسرون یو بل دیته دې حقیقت وزنی شته د مال حقیقت څه نه دی ولا وو چې حقیقت نشي چې کور پوتی نه حقیقت نشته ویل کو دا الله په نوم باندې کثرت پیدا شي پین سلام وجا پینځم وجا آیت اشتم ما دیشتم ما صاحب من مصیبتن فی الارض فلا فی انفسکم الا فی کتاب کتا مال دل ساتلی چې سبب او سب بیمار کیس راځي نو غاسم راځي هغه په مال نه دفسی هغه کوم غم چې راځي چې الله ته پته هغه مال نشي د پینځو وجه مولانا سندی رحمت الله علیه څخه مونږ سلو کا ستلی نو مليان او زما ګیره لره اطلاع مولانا صورت حدیث لسته هغه نه تاسو کوی څوک کې د دیوبن فضلا یو عالمان دي د صورت مطلب بیان کړي ټول غوډی شو مولانا و ډېر جذبه چړیو تاسو مليان یې د صورت مطلب نه پوهیږي مې زه بیان کوم یاو مې د صورت مقصد دې دوا انفاق او جهاد اول دوی شایتونو کې د انفاق مسله ده چې مال اولګوي دغه پینځو جهاد کې الله وایي مال زماده ویلګوي ما ته پات کیږي مال ویلګوي قرض راکې چې دغه نظر درکم ویلګوي حقیقت تمال نشته ویلګوي مصیبت نشته په کوله ویلګوي او ما صاحب مصیبتونه لرسته مسله پانزل الحدیث تینا مسئلہ جہاد شروع دا چه اس من من پیدا کرد جی جہاد اکی نو تاسو گوشن چینی اختیار کرد گوشت کی تینا ستی تاسی جہاد اکی مولانا وی سورت مجادلی مطلب بیان کا ما رد دیو خیل منکر چه پا سبب داغی تفرق بین المسلمین رازی چه ناکار الفاظ ہوئی چه خلی تفور ہوئی چه تفرق راشی ادرید الرد علم دے زجر منافقانو تا او درې د یا ایو الذین امنو درې قاعده دي مولانا رحمه ګوره را پاسه امولین ته وځي جو بند بدنامي جو سره په مطلب نه کوي زم پاسه ما ته ته مولا ته ولې وځي کینه کړی او مولا د مولانا رد کو د کراچۍ والا پندکم سلو کالا پس ظلرم ما ورته مې زه خبر شوم چې ته د مولانا سیدی رس کې دا یې صورت حدیث تاسو کړو او تا دا غي مطلب نو بیان کړی لکه پلار دې ناشتي زیه خبره کوي نو پلار ورته ایمان په محمد شرک کې کنه د سورۃ عنوان دارې چې د قران خدا محمد شرک مطلب دا دی چې او فیصله کیږي نو هغه کې دا وایي قران دا سی وایي یو ادب د قران چې خبره کوي جرګه چورا راشي وایي قران دا سی وایي دین ادب چې دا شومې رامې دې دا سات آرام دی نو زما دا ای بایکاټ شو سمولیان چې هغه دوارو دوستان مال راغی رستا زارو غوښتو مې بالکل خدا خبره کوم چې دین کې پر خودل غوړې نشته دین کې خدایا معنی یا ونن کړی ځان زدي کوم مسله بیانوم دین دی نو کتا سماته وای چې نیمه تفریده نیم چې دین کې په خوري نشته دا د پنځارانو مسله خونه ده حیات ملي کې جګړه او جګړه وا نو چې ټونه رانو لوګو وکړه دین کې خدایا منی یا به رسي راو بالکل دلیل به پیش کړي مې ټیک ده بالکل زه به دلیل پیش کوم که دلیل مې پیش نکړ نو زه به خپل مسلې نه کوم ویخا تا کم مسائل دی ما ولی کر چه داری داری ویڑ نور اللہ آغای تا وی دا بنون نشو بول ما لرالا ویو خبر کلم ما خان ویرا تا خلو آئی غیب خلو آئی ما نا تاس با قرآن ما عمل کوئی ما سر دلیل وو کنو ہے وو ما غی سر وی نو ما استاذ په قرآن فاین بغت احداهما لنخرا فقاتل اللتی تبغی که یو تن نافرمانی وکړي د قران د منلو نه د حدیث نه فقاتلو قاتلو مې څه زیږه ده ورته کومه دا امر دی امر چاته د مسلمانین ته دی چې مسلمانین به جنگ کوي هغه سره چې ولې بېمانه نه مني قران دی نو ما تاسو له قران نه منکرې کنا روغه وکړه تبا هغه دا راوړي چې کوم سره دلیل د قران او سنت دی واتای تنر سره مونږ په مسله منلې وا او سره دې چې ته مخالف یې خو حق دی واورېد نو ته ډېر حق پرسته تا ومنه ټوکې باندې شپږم قاعده یا الذین آمنو اتنبو کثیرا من الظن ایمان ورو ځان ساتي د عمل نه په ګناه یو د ګمان ګمان خو به اختیار راځي یو پاره عمل کو لکه د شپې او سره کله روان دي استاد کرام جواب کړی لږي نو دې باندې ته ګناګار نه خو چې دا وایي چې فلان کې مې خپل سره یو د شپې ته نو دا ګناه دی شاید چې دا خپل خدا وا یا یې د شپې سره پنګ راړي نو ستاسو ورته ګناه خیال لري چې دا پر دې دوسر راوړي دي نو په دې ګناګار نه چې خلکو ته مالي لري کې خدای کوي دا ګناګار مطلب دا دی په خپل مرګي بدګماني مکو کاغه او کار کوي نو لغنه تاسو کا اتو اصول سلور مقاصد او سلور مبادی اغا سلور رما صورتون اوخیل دارنگی اغا نور سلور رما اوخیل کل کل پی صورت کی بدا ممدوج راشی گڑ وڑ راشی او دا ټول مرتب دی اول توحید دیم رسالت درین کتاب سلور اخیرت انور سلور جہاد یو انفاق دا تنظیم درے آداب سلور وکل من الثاني متفرع عن الاول ادب کوي د خپل مرګونو کې منظم شي چې منظم شي نو خپل سرمایه پیدا کوي انفاق کوي انفاق کوي سرمایه پیدا کوي jihad کوي jihad کوي چې خلک ایمان تر او ورځي د آخرت آخرت ومني چې په کتاب ایمان راوړي په کتاب ایمان راړی نو پیغمبر برشتینه وګڼي چې پیغمبر هم رښتینه وګڼي نو توحید به خپل ومني هدايت داسې مرتب راوړي دا یې هر اول مبدل ثاني دی چې موحد شوی رسالت ومنه دا نه چې ته کوی دی رسالت نه مني پروي دي چې رسالت ته ومنه نو قران راوخلا دا نه چې پیغمبر او اچھا انفاق دی او نو منظم ده ځان له خپل نه جوړ اچھا منظم نو په جماعت کې دیو ول عزت کوي حسنه چا الته یو بولولې دا د دین اصول دي منظم دي دا په دې کتاب کې را سره وړي اصلاح د معاشره ذکر کړه انسان نه انسان جوړي بنده بنجا قران چوري نو له انسان کیږي قران جوړ لري نو علم الکتی چې قران یې نو څنګه غسوي هغه ته پته نه چې ترتیب هغه ته اصول پرته نه دې ته وایي اصول مهمه سبب ان شاء الله د دې اصول په اثبات د کلام کوم چې قران دا اصول کې بیانې په دې سره دلیلم پیش کړي کنه به دلیل دي نو دا احسان د ادله به ذکر کوم او حالات ته منون کو دنه منون کو بیانوم ګران اوریدونکو پته یاد ساتئ دا کیسټ به تاسو ته په کباړي بازار کې خسخانه بازار بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نو قرآن دا فعام دا پارا من مخ کے سو مبادی قواعد اصول بیانو کہ آئندہ فعام پہ آسان سی یو مشرکین چې نیکان بندیان د الله په صفات کې شریک ګڼل مشرکین بل عباد الصالحین دا غي اعتدام بیان کړه چې دا د کم نه شروع شو څنګه شروع شو دوی مشرکین بل جن چې دا غي جان کې دا چې جنات کې د صفات ته خدای توښته دا غي مراد او زایل مخه دوی مشرکین بالملائکه چې فرشته لکه مناطقه او تارواح مجرده وای چې هغه به را مدد کولې صفات په خدای توبه ورکول سلام مشرکین بالکواکب قوم د ابراهیم علی السلام چې هغه ستوري متصرف ګڼل او په صفات په خدای توبه سره موصوف کړي بیا موږ سلو فرقه بیان کړې د منکرینو چې دا سلو ډلې دي چې قران کریم په غیرت کوي یو مشرکین دیم یهود د یهود کتاب مون بیان ک اداغی په لیتای چاغی خپل دین سین روان کړو او پای کې سن 10 تحریف کړو او د یهود نه کار صفاتونه د خدای دین روان کړو حق پټ کړو سستی کړو دریمه فرقه النصارا چې هغه د انجیل نه منحرف شي د عیسی علی السلام تعلیمات په خودي او سرورم المنافقون دا هغه دوه قسم بیان کړو بیا مو اصول مهمه بیان کړو چې اصول د قران کریم چې ټول انبیاء علیهم السلام په متفق او ټول پر علی کې دي شو هغه تمو مقاصد ثوابت مقاصد هغه سلور توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ اپاګه مو مستقل صورتونو خیر په نومي سره دویم قسم اصول لواحق چې به ذات مقصد نه لري چې ذریعہ دې سره وګرځي مقصد ګرځي او غسلو جهاد انفاق تنظیم او آداب جهاد کوینه کول دي نوینه کول خو فساد ده هر چې د باغی د بغاوت د حقوق لپاره ویني کوي کې نو بیا جهاد ده چې اعلان کلمت الله علی بیان کې نه جهاد ده دارنګه انفاق مال لګول مال لګول خو ناروا دي خو چې مال په دین لګي ولا اولاد نه لګي نو انفاق اجر ده دارنګ تنظیم که تنظیم دې لپاره کې چې گمراهي کو بدفعلی کو ناروا ده تنظیم د اشاعت دین لپاره ضروری ده دا ارکان او آداب داګه مو شروطونه خو خیر بیا مو ایمانات خو خیر چې کله قران کریم د توحید عنوان پر لفظ الہ سره ذکر کړي الہکم الہ واحد کله چې مسله بیان شي نو په دې مسله د منکرینو سره اعتراض شو بشته او نشته دي قران دا سه کامل کتاب دی چې مسله بیان کی او د منکر او اعتراض هم کوي شوبه هم کوي چې کوم خلق منکرین دي نو دا غي شوبه کوي دا شوبه په توحید کې ذکر کوي نو قران دې اصول ذکر کړی دي یو نمن دا خبره دین جګړه کول دین چلول کول او هغه وسیله چې شرکیه دي هغه استعمالول سلورم زمون دین حق ده مشران ویلره پینزم زمون کار کیږي شپږم قیاس کوي او پیا چې فاسد وم خبره په خدای جوړي چې خدای ویلي دي اتم درو جوړي او نه هم د خدای قیاس په مخلوق کوي دا پی نه شوبې دي د مشرکینو یو انکار دا خبره نه ده امون نه خبره د تیار نه کله چې انبیاء مسرات والسلام دا مسئلہ بیان کرے دا نیو اعتراض داو کہ دا خبر تکے منہ خوشردان نورو دلے یو اللہ عرص کئی انبیاء کے شیری مشران کے شیری اور دا تکم خبر جی کے دامگن اور بیری دا اعتراض سن رہے دانو اعتراضنا ذکر قوم دانو والا دے پارے سے پتام دانو والا اعتراض نہ کی وہ دا هم به اعتراض دی چې دا اعتراض وکړي چې دا پتا وې ته اوس هم دا خبرې نه اورېدلې انو مشران را کوي د دې اعتراض قران جواب کوي چې دروغ غیر بېمانه همیشه انبیاء دا خبره کړې ده دې جواب دارې ہر پیغمبر دے بیان کرے تورات راؤ اخکا انجیل راؤ کا زبور قرآن راؤ کا انبیاء چگے والی دی اللہ امر کرے تب بےمانہ دھرو گا چلا جانا نہ کرے دار دے اعتراض دے اور پسند دے جواب تسلی پیغمبر تو شروع کی کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ذلوتاد دا دوړ غره خبرې دي مسله بیانو نوم جوړه خبره ده او تکذیب کو نوم جوړه خبره ده او قران کې نور وایي کې برابري اتواسو به بل هم قوم طاغون سبوای چې یو بل ته وصیت کړی دی چې مونږ کې موحد پیدا شو مونږ د وجن ته مونږ ته تکذیب وې تاسو هم کې چې رستو سو پیدا شو نو دا غي تکذیب وکړي همیشه وصیت دا کړی دا د دې ملک دستور او طریقه ده زه دیوبند چې نه راغلم نو ما په دې کور کې وزوره کولاو تش د نظر مسله مې کولا د شرک په علم څه تصرف بل نه د مولانا رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه یو شاګردو دغه نام ته وکړل دي د شپږو شلو کال وغه نغل دې ملک استاد کولو ډېر لوی عالم و د ګوګي صاحب شاګردو دا اختر پرول به خلک په دې مرز اغل مبارکای لته د دې ملک علما بتل زوم لرم دې سره مليان راځي مشي ناغه مولانا سے ته چې سید ته خبر نه وسنګا هغه په خوا اسماعیل او ابي نه تیر شو شیخ مې یادو او اسماعیل او ابي چې تیر شو داغه پر پر پیدا شوی پر خړېلې وزر بچي هغه هغه اسماعیل وادیونه خبرې کوي وای تبارک الذی نشته یو لسم نشته زنا سما هغه بوله دا اوس علاج پکار دی دا عالم خادم او خاص اوس دوه کال کې دې چې مړ هغه بل څه کولا ویلې ټول اتفاق کو چې اوس ورپسې ورتل غواړي اسنه کې ملګری پیدا کی زره سناستم هغه عالم ته زموږ کلی هغه بوډا چې هغه روان دي شو چې سب هغه دلته راغله دي زموږ په هبتو کتل چې کوم یې دی مونږ کې راغله دی یو کوم یې شاته ناس دی وله ما ته خان را مخ کې شه زرالم دا مليان ټول ناس دي ویا غته ما یاو یو سید دی وایي چې پیغمبر صاحب درود نه اوري دی وایي چې نظر نیاز غیر الله نشته دی وایي چې زیارتونو کې سنشته تصرفات پای ور کړی زغله ناسم اخو خالمو صحیح او قیدو او کمزور بوډا شو د لې علاج چا کولې شو ما ته اشتیا کړه سه ما یا پیغمبر درود نه اوري مریان یو او کړه دغه یا کیدای ما ورته مې سره لیدل چې اوري پیغمبر سے تیرے نے درود اوري بلې سره لیدل سره ټول کتابونه لیکي ما یو کتاب نو واخلې دا دې دې ټول کتابونه وای ما یو کتاب نو واکړ غلی شو ما ها یو حدیث راځي په نسائی کې په بنی جلد صفحه یو سل دوا اتیا کې جزاغان روایت ته د عبد الله بن مسعود اذا صلیتم علی النبی صلی الله علیه وسلم فانه یسمع صلاتکم کله چې تاسو درود په پیغمبر وایي نو پیغمبر درود وایي مریانه وګوره معلوم دی ورته دلیل هغه مشهور محدث د دنیا دی او القما صحابه وای کچره د القما صحبت ته پیغمبر سره وې نو په ټولو به تر کړو دا ډول سره دی او ابن مسعود دی ابن مسعود دی هغه وای چې کله درود په نبی صلی الله علیه وسلم وای فاصو صلاتکم لعله تورز علی النبی صلی الله علیه وسلم ابن ماجه 65 کې راځي چې درود په پیغمبر وای نو پاده به وای شاید چې خدای منظور کړي اتیا کاله خدای اتیا کاله ته ورسو زما غوګونه ترجمان ته محتاج کړی دي نه اورم بلغونه نږدې شي چې دا اورم انځي جی مراد ما مفصل کلام کو لملین غلی موږ وخت راغې هغه عالم کو هغه تفقه منی ماته وی ما یاو د فقه دا مذهب دی چې کله امامتي تیار شي نو هغه سره به امام کیږي چې خاخا خالم وي چونکه ته قرآن او حدیث خالم وي دا نو دور نه دي نو تب امامتي وکي ما چې امامتي کړې نو خدای قام موزو وسو مخکې مطلب دا غواړم چې دا بیمانه تا بس موزو کی چې زه په حجت قائم کوم آغا د سر مات شو بیا سر شور او شربت دا ډوبه اعتراض دی پتا او قران کې بغیر نشاندی ان شاء الله کوم چې د مشرکین اعتراضونه شروع شي ډوبه اعتراض نه من نه خبره ده وعجبو تعجب ستوي ناشنا دا خبره ناشنا رته کې دې ته وایي شبهات المشرکین دې شبات مشکین کې ځای په ځای انبیاء سره قالو یانو قد جادلتنا فاکر فاکر د جدالنا نوح تعالی جګړې می سره وکړي اشپار دې هم جګړې جدال الانبیاء کان فی التوحید د انبیاء جګړه څه کیوا په توحید کیوا دا غي جګړه په بوله پټینو وا په توحید وا دیم اعتراض الوسائل الشرکیه د مشرک دالی چې تو وسیله نه مری وسیله شته جواب د دې دار چې وسیله څه ته وای واو سین دام وسلمانی نزدیکی رسول خدای ته د رسولو ذریعہ شته خدا دو قسمه ده یو چې دا شرکیه ده چې الله رد کړی ده ایو مامور به هاذا چې الله په امر کړی ده مطلق شی باندې خو حکم کیږي کدا ویل شي چې خو حلال ده وګورئ چې پینځیرم دې پیښوم دې سپیم دې ته دا ویل چې خو آرام ده نه نه مطلق یو هبه مطلق باندې حکم نه کیږي نو ته دا ویل چې موږ څلور کاته نه نه موږ ګر کاته مشته درې مشته دوی اعتراض دا غي دا چې وسایل شي کېشته قران کې د دې زیات ذکر دی زبر سورتونو کې شیم معنا بدهم الا ليقربونا الى الله ذلفا دیتا وسائل شرکیه وی آیتون براج انتا بورتا گوره چرا دا آیت تو دعوی دے دا توحید آیت تے کدا آیت کا مشرک شبہ دا اغا ذکر کئی کله چې د مشرک شبا اعتراض ذکر کی نو قران وایي په جواب شروع شي مفصل او د مشرک شبا راوافي تس نتی کی جاسه زره زره کی جز جز باندې قران وخت شروع کی دانه چې جنا شبای پیږي